ادا موږ او تاسو لم یو نصیحت کله کوم وعظ کولو نو سبا زما خبره ای سوستا خبره او سبا د بل وی دی کې دومره وزن نوي دا الله او د رسول په خبره کې یو وزن نه لکه مشهور واقعا راځي د احد میدان نه حمزه رضی الله عنه نور صحابه دا چې ټوکړي ټوکړي پراته دي دا ورته مور زسو کم چې ستا غونته مور به من کوم دا الله حبیب فرمایلی دی قسم دې کاغه قدم خی دا الله او د رسول په خبره کې یو وزن وی دا اوله مرتبه دا اکور کته زنانا نا فرمانا دا خاون منینا نو د دې د اصلاح نصاب د قران او سنت دلته نږدې او کله یو ریک سره دې پکې بار بل کړو دلته په چټای راغله یو ورځ درس لا قران امر واستل راغله داغه داسې د خوشتبیتۍ خبرې کوي وای دی قران کې دومره اثر وي زه خو يم نه تاسو د کلی و بچا سه تاسو د کلی و امرګر تاسو د کلی دی و یو ورځ می خزه در سره راوسته و قسم دې کمال ټول عمر کې اجي سه پیلې و جلال والو اجي سه تاسو چللې اجي سه تاسو چللې وی کزیم دا براولم دی کتاب کې دومره لوی اثر دی وی په یو ورځ درس پاغي سمره اثر شو اے دا د هدایت کتاب دی هغه خلک چې ور لونه به خولې اچا په حکومت نو کولو چې دا څنګه خلک دی د قران د چانا ابو بکر جوړ کو د چانه عمر جوړ کو او د چانه عثمان او د چانه علی رضی الله تعالی عنهم چې د کوم والو الله الله د والو اجازه کړي نو داغي والو درجبم د الله او د رسول نه پیژني دا درې مرتبه نو پښتانه شبدستی په دریم کلاس کې کېده یا بای چې بچې بوتلو وای زه ګور نه اول کلاس منم او نو دریم دریم کې به کېده دا به ټول پر فعل کې کې نه به فعل کې اې دې ټول وګورئ هغه وخت کې خود شکایت زیو اوس به مظلوم کم په لذي ایمان سره وای چې ته زید لخکار نن د مظلوم د اخ کو شول وېشته چتا ما سیوا د الله د رحمنا د الله د حبیب کور د زنانو نډکو د دین من راغلی دا اے په دې کې دا سي اندامونه دي کله به گزار ورکې سره دی وډون کو نو کته بیا ډېر وې چې په خطا مې والے اسلامي قانوني نو کدیت ورکه 500 سخام په دې وستر کې ورکه پته بدل لګي اپای یاد یو سړی ته سو کو وخت دی ورته کړ کو په گزار باندې وان خفتم کیریدای تاسو دی کی چاته خطاب دے ان خوین خفتم کی چاته وئی نو جمهور علما وئی دین مراد حکام او عمرا دی ادانه چې چا مشری خو خدا بادشاہي خو خدا د توي تو د خزه د خاون خلاف ختمه اکای لکه بعضی ملکونو قبایلو کې اے مشرانو د دین یو تجارت جوړ کړي نه اخو یې وسیله مې به خلک د جواب وای د دوه چې جنگي دې سوای وای بس زما غوا مې خلک د ناغه ساری په دې نیت رولې په قبایلو کې دا یو لوی کاروبار نه یو ځل مونږ بیان تاسو طالبانو را سره دی په خور له چې تاسو زه دی خو شا کې هوټلو باندې لیکلي وای جرګا هوټل هپای مسلمانانو به جرګي یا په مسجد کې کول یا به په اجره کې کولې نو دا هوټل لدی لیکلي دی ورو جرګا هوټل نو دا قبایل دا راش یو وای ما له بداسه خو خپه خې بل وای داسې په خې اوس دا مزي هغه چې ختمه هغه یې چې پرې چې څومره وګت شي خبره نو الته روټه یو خوري او یې نه مخ کې پیسې را جمع کړي وي دومره ترا کا دومره ته ناغه په خپل منځ کې تقسیم کی او یې مونږ په کې یو میاش وخت کې نلته بل نیټه ورکړي راځي قضا دینه دغه خلکو امت تبا برباد کو او خپل قبر خیرت تبا کو بس خپل پیسو غرض را په مخ کړي اې د چا د کور د جوړولو سکي هغه خلک خود خارو د لاندې چې ټول رز به د بل کور جوړولو او د چا په کور کې سکم نکولا را بغه کور کې ک سړه بوا ناغه سړه روټي دی او خړدا یو لوی عبادت اوس په بعضي ملکونو کې رو رو دي دې لمدا خبر را روانه ده اوس دې دې کوم بعض مشران یو خو مشران ختم شول او رو رو مشران داسي دی د جرګو نه کاروبار جوړ کړي نو فرمایي یریدا اصلاحن او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک راغلی دی راغ کور کې غټ ذبح شوو نو غلام ته وای زما غ يهودي يهودي گاونډي کرم هدیه لې غلي کنه بدلې غلي مسلمانانو دا دین په اخلاق او په لاو شوه دي ور په کافرو کې يهوديان د ټولو نه ناکار دي ادا تاسو لا پته را اول فرض د قیامت جګړې له بدو گاونډیان روزي څوک بروز له به جګړې د دوو گاونډیانو جنگ وي د الله حبیب وی ما ګمان کو چې گاونډي چرته په میراث کې برخدار نکی د الله حبیب اې دې په لګورې دې خبره به قسمم کو سکنو باندې مؤمن دی د پیغمبر خبره چې څوک به قسمم نه مني مؤمن نه دی د دب برخه کې د دل د د حیا خیال بکې دیو جن روایتو کې وتا سو راشي وای چا چې لزا یغلا او کا نو غلا سمر لوی ګناه دا خدا گاوندی د کور یو غلا پر دیزه کې د لسونه خطرناک نه یو خپل کامل مکمل دین دی دیو جن زموږ علماء لیکلي الله دې موږ ټول له پدې د عمل توفیق راکړي ای وای کله څه شي کور توړي او در سره غریبانان گاونډیان دي نو پټ غونتی او شا ځکه ماشوم چې د گاونډي په لاسو کې څه شي سي کیا او بدې دې نه دي چې ما پلار د روړی درک نه لګیا م غواړي بیا او دا غي د روړی وس نشته ته کور ته صفه مخه میوي دانه وړي اب اوس مور پلار لجاړي ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت دے او دا حدیث دے ابن ابی دنیا په مکارم الاخلاق کې ذکر کړي امام بخاری په ادب مفرد کې او امام البانی په سلسله الصحیح کې ذکر کړي اے وای فرض د قیامت به او گاونډي بل نیولې د الله مخلا وای بیا رب هاذا اغلق بابه دونی زما رب د خو به ما دروازه بند کړو وګم تکې وو اګور گاونډیان کله دوی عائشه بی بی فرمای ما ویلو یاد الله رسول زما دو گاونډیان دی کم یو تب مخ کې نه هدیه لګم قال الى اقربهما منك بابا چې کم دروازه نږدې را کله گاونډیان ګډ دي اټول لستا وسنشت هدیه ورکه د چا دروازه چې نږدې ده نو غل ورکا اگر گاونډی کا گاونډی کا رسول ګل نو سپک مې نګنی داغه د لارې په غاړه سامان واچونو خلکو وېسې چل لګا دا خو اسباب او سامان ټول را بر کړي نو د بوله خبر ورکو نو خلکو په پاغه باندې لعنت وي ير په دې الله لعنت ورته مجبور کړي نو زرا غراغ و سامان دنک او زما د توبه وی د الله حبیب ورتدا سی طریقو خیلا او باز وی و صاحب بالجم سوق دے اے په مسجد کې در سره خوا کې ناس دے د عبادت د فارا د علم د حصول د فارا نګورتاو چې یو بل سره ناس یې کدا طلبا دي ک طالبات دي دیتا و صاحب بالجم وی چې درنه تک نشي اسباد الله په حضور کې ستا شکایت ونکي د الله حبيب بدا سي په لب شه تقسیمولو ادم رسخا او یوزل ابو ذر رضی الله عنه ته وي وکدو حد د غرم را ما سره سر زر شي چې درې مرز راځي ټول مې تقسیم کړی وي سمو خیال لوي څو میل غر دې سمرو چت دې وای که دومره سر زر شي درې مرس چې راځي څه شی به را سره نوي نګور د الله حبیب سخا د پیغمبرانو صفت ده او دا بخل ګور د قارون صفت قارون بخل تباہ و برباد کو ایسا عجیب کتاب دی یو په د بخل نه منو کا نو بل دې کې وای اوس دلته چې لګې نو بخل خونه کې واسنه د ریاکارۍ د پاره اون لګې د کم یو دانه وړای ورکل نه کله زمیدارو فائدہ برازي دلته خردل وای د اوري دانه ته دې ته اوره وای وای ګر زمیدار نه زه غږ نه کوي تاسو نمبر راغی وای د شړشمو دانه نری وی کدوري اغای الله د هیڅ چا سره سن کوي زره بر ظلم نه کوي که سره غونتی نیکی دا نو دا به پرز د قیامت باندې وګوري نیکی سپکه مګا دلته وی وینتا کو حسنتن کچری وی په مقدار د زری عمر نیکی دلته وی اے الله چې کله رحم او کرم کی او په عفو راشي د چا نیکی د وړو کی میګی د سرم ردا نو الله بدا یو نیکی دمر ډیر کی او اجر عظیم به ورکی اجر عظیم نه مراد جنت ته کله نیکی دی ګوره سره غنته دا ادا سي دې برت خبره علماء را جمع کړي دې برت خبره جمع کړي په یو قسم نه کوي کې چې کمه اون کې پته لګی نه چې په کمه بدی بخي زبیداد هارون رشید بیبیوا ډېر نیک بیبیوا او دا غي پني کو کارونو کې او دام نه د بغداد نه پزمکه کې او نهر روسته او حرم شریف تا اوس موږ الله شان لوګور دا غ نهر سرات اوس سعودم رغټ نهر دی چې ټول پوخ دی او پم روان چې پکې نو دو چې پکې سره وي سره نه لګي موږ له پته نه وای او ځل حج کیو او عرفات ډیرې لاړو دوی کې شور شو موږ چې څه چللې دا موبایل دې وی نه وروسي نو د انډونیشیا یو زنانه دومره غټ موبایل لاسو کې نیول بس غل د لاسو نو تختو او نهر زبیده ته ورټو نا چې خلکو لان دی وکړو هغه کې منډه والے شه دومره نهر دی اوس مکه کې دن نه دی دې د الله د کور د ملمنو د وګو تنظیم کړو وای دا چا خوب کې وکتا چې الله در سره سمو عامل او کا او تا خود حاجیانو معتمرین او د حرم د مکې د پاره ید دور لري نه یو نهر روشته او بوټو بچاله ورکه څومره ثواب دی او چې د ټولو حرم دو بو تنظیم کې دی اس منظور نو بما تربو وی غنهر منظور نو وی الله الله را ته وی دا خود بیت المال پیسې وی د خلکو پیسې دی ولا ګولې ته که یو منبر دی وزیر دی او بورډ جوړ کو چې روډ می جوړ کو نو دا پلار دی که پیسې لګولي که ستاغه پیسې لګولي هم استاد دې چې تاسو دې ټولو جیبونه چې چا پیسې رويستي اپاغه در ل بجلی را وستا او پاغه روډ را وستو نو خو ستا پیسې پتاو لګول دې رقم نه ملازه در باندې اړای یا خو بیت المال پیسې او د خلکو پیسې وي د خلکو په خېګړه ولګي ویس می قبول نو یو کوم ځای کې وي جنت کې وي دا پس وی یو ځل با مار اٹھای خړا او لپټه می د سر نه غورځیدلې وا لپټه سوا د سر نار تاو شوی وا نو دې کې مؤذن اذان شروع کو نو د الله اکبر دمر hebat په ماراوي نړۍ مې د hebat د لاس نو غورځي دا او زر مې سر پټ کو وی رب را لوی زما د نوم عظمت او لوی زما د لوی عظمت دې کړي پس پدې می معاف کړي نو ور پته لګی نه چې پس کله به ټول عمر درسونه کړی خو خدای خبر چې پس په دې بخي کله پاغه کې نیت کې سراشي امام سیوطی رحمت الله علیه په سعود زرګونو کتابونه لیکلي وای چا خوب کې ولید خوب څه دلیل نه دی خو یو بشارت خو دې عبرت دی نو دوی هیڅ به قبول منظور نو تصانی فکری درسونه کړی وی او ځل مالکل کول په خوا ور قلم لیکلو او صحیح کې وی قلم ډوبولو دا تاسو قلمونه کو په خوانو سره چې څومره لیکل به وکړي دا خطاب دورې نه ځان سره راغسته ادو میا چې لیکل دیو ګل ته شي نه اوبای اج به یو ټکی ولي کړو نو کله بنی ما کې پات شو بیا به صحیح کیدو قلمونه به جوړو یو لوی عالم دا سکړي الله ورته زړه کې واچول چې قلم به جوړ کو نو داغي خسنی به سنبال کړ نو چې د مرګ وخت راغی د هغې نه دومره خسړي زورو وصیت یې وکړو چې زما د غسل اوبه په دې تودې کوي دا یو بهانه الله تعالی رجلا ما استاد دین دومره لیکل کړي چې د قلمونو جوړولو د خسړو نه دومره خسړي جوړ شوي چې زما د غسل د مرګ اوبه په تودېږي امام سیوطی رحم الله وای وای مالکل کول یو مچ راغ او په دې قلم کې ناسو سیاهی نه سکل کول نو زما نفس خو تلوار کولا اے لیکلو والا تلوار وی کنا دی وای چې زر زر مسولی کړي ا یو پانی پځې می دوه لیکل خو تاسو ګره نه یادای دا غ فخوانی یادای تاسو باندې خو بوج دی دا خو چې سو کوئی دی په لګورا اهل علم لیکلی وای د عالمانو سیاهی او د شهدا وینه به پرز د قیامت تللی شي د شهید وینه سره پارت وی دا الله د دین د بلندۍ د پاره دا لیکلو والا سیاهی سره پاره دا چې دا الله دین غالب شي نو دا وی دا سیاهی وا د شهید د وینو سره برابر وی نو زما نفس وی چې دا زر زر لیکل ما ورته صبر وکړو نو رب کریم را لوي تا زما مخلوقاتو کې په یو مخلوق باندې رحم وکړو ارحمو من فی الارض یرحمک من فی السماء او جواب غوړې کنه مو وګ وګ ول نیولې وګرځو چې د دکان کې مې اګرځو چرته بل ځای کې وی وجه سره چې دا اورېدو ثواب ډېر دی ویسل کې قران مقصد د تدبر او تفکر نو سمر تدبر او سوچ چې او ریدون کې کولې شي دومره ویون کې نشي کولې ور ویون کې باندې یو hebat چې غلط نشم الفاظ غلط نوام او قران کې متشابهات دي کله قاری او حافظ دی او یاد پځه بل ځای لاړ شي نو او ویون کې دومره تدبر نشي کولای څومره چې اوریدون کې کوي ها تاسو پښتانه وایي کنه وایي تماشګیر د نخې منځولې وایي ته تماشا کې تماشې والو خو به غم نه استه کړ نو ستا یو یاد لم خیال له بل لم خیال له ویون کی باندې د الله د کتاب د ویلو یو hebat ده اغه سره یو فکر ده اغه سره یو سوچ ده اے دی وای چې لازمکه اوچوي او مونږ پکې وردن نشو او دا هموار شي لکه مړ پکې خخ کې اوسم خلک وای ویره داسې ملامت شم ما وی چې زمکه اوچوي او پکې وردن نشم په حالت د جنابت کې ها الا عبری سبیل یو لار باندې تیریږي د غسل زیت لار په مسجد دا نو جنوب په مسجد تیریږي تیرې دیش دا ګوره طلبه دي جمعات کې ودري تبلیغ وال راغلي دي مسجد کې ودري اوس یو سړی جنوب شو دې کې غره قول دار چې لمس نه لمس بلیت نه دې مراد بلکې مراد ته صحبت او هم مسترینا شیخ الحدیث مولانا سید سنجان صاحب رحمت الله علیه چونکه تخو په عربو کې د هر مذهب والا سره واسطه و یو شافی المسلک لمیوی چې تاسو وای چې لمس سرا او دس ماتیږي اپ طواف کې کې بیبي د الله سره دی سینو روکي نو چې تعالی الله سونی او استاد فریض خو دس مات شو بیا د طواف ناروا وې دې کې موږ د خپل مذهب ترک کوو دا تیمم د دې امت خصوصیت ده او بنشتا او یو شرعي مل دوبو نلري نو تیمم در تروانه یا وبشتر خود بیماری کدو بو استعمال کې نو بیماری دی ډېریږي نو بس تیمم وها او دا الله حکم دی نو ډېر مشران نارینه زنانه بیماران وی مزنکه یره موږ وې نه کې و یره او د سکول نشم په تیمم به زړه نه باندې د ته د زړه په روانه کړه الله د حکم په روانه دا ډېر لوی د ګناه خبره اړلې څنګه نه باندې چې الله او رسول اجازه کړي نګور بیمار وي سور زی منځونه کې اے بیمار بس تیمم وها او مسکوا اگر تیمم بازه مو خلکو لګران کړي د دې زبانی مليار یو خو ورته نیت جوړ کړي ربای کی نو عوام غریبانان له تیمم ورزینا دی ولوی ول بنیت زکه نو یو لوی پړپړې په عربی کې جوړ کړي نا غریب چې نیمه کې وای بس بس کې وای دا تیمم خو مال زکیږي نه نو ګور نه په عربی کې نیاشتا او نه په پښتو کې او نه په اردو کې او نه په بل ژبه کې نیت سره ما زړه کې وای تیمم واب ها څه پوښوي یو بوډا مسله اورېدلې او ناغه یې جزا خړې راسانه ذکر شو وې په جیبي کې وسوک بنې نو کوټ لمکای ځکه بازي سړي بدري بنې نه چولې نه چې درکې وې بس آسانه شو که شاده شوکل اقوا دلیلا د امام احمد رحم الله سره مسلک دی اگر چې دا نور موي چې نه دي سنگلو پورې وای سمای سنگلو پورې به تیمم وی نو خلق له دین ګرانه وای ما چې تا ول په عربی کې د تیمم نیت جوړ کړي په شریعت کې نشته اتا ول ځان رئیس نیت څه ته وای د زړه د اراده ته وای او وجد نزول د دې آیات داود الله حبیب په سفر کې ځان سره بی بیان بوتلې بخاری شریف کې راغلی نو نبی علیہ السلام د بیبي بی په جولای کې سریخه علا وای د الله حبیب سریخه علا فخذی قد ناما زما په پتون باندې د الله د حبیب سر مبارک پروت دی او د شوه نو ما ته والد وای تا د الله حبیب سار کو بنشتا نو ما ته زور نو کا حدیث شي کی گزارونه مراکه وای بالغ لور د واده نه پس پلار څه کول شي یو ځل یو ځای کې ناس سود عبرت خبره ده جنازه و ګڼ علما ناس سود یو می سره پکې وای وای دا بالغ زوی بوزدر پاسو دې چې سره کړه نو یو غټ عالم ناس او نور کشرانو شاګردانو تاسو له جواب ورکړي نو ټول ولوي او بالغ زوی مرا پاسو دې چې هو کرا پرځي نه نن زمانه کې بچی څه کوي پلار را پردای کې نه را پردای پای نو مشر بچي بالغ لورم پلار والي شي او بشر ته دي چې را پردای خو دې نه کنا نن ډېر ګور د نور فتنو سره دا یو فتنم ډېر چې بچی د مور خپل خبره سره بالکل د موزه په لاره شي ویل هاوای اګه پلار چرته وای نو اول په ځان موعظه تین پټ پټ چوپ کی دا وای ادا چې پاجدای غونډه وای دا حال لګلې شریعت کیسه ګور بالغ لور دا واده شوی دا او والد او او عزت درمن د شوم خو خوازې دم زکنا چې د عالمینو سردار می پتون باندې سر مبارک خيو او دی آیات دلان دی علماو د شرک تفصیل ذکر کړي امام ابن کثیر دلته حدیث را جمع کړي د شرک فرد او پنفی کې مفتی مما شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې د دې آیات دلان دی د شرک انواع او اقسام ذکر کړي هغه اصول کې وایي څوک چې داوی کوي الله مولوی عالمان اسنت د جمعې خطبه نیمه پدې نه چې خپل صفاتونه کوي دا وایي چې زه داسې مداسې او کله بل ټول روان او بس ما سم کوه وایي خپل صفاتونه او داوی د پاکۍ د څوک نه کوي بلکې عاجز دي کوي علامه حافظ ابن قیم رحمه الله نو په عمر رضی الله عنه کې دمر عاجزی دا دایته وای قسم در ل در کوم د الله پنوم منافقانو کې خو زمانون به درتنی خوله سو کوي عمر رضی الله عنه وای نا ورته استانو مې نه خوله او زبدینه پس ګره د پیغمبر راز فاش کوم نا وګوره عمر رضی الله عنه دمر تواضع د ځان صفت سکه اے لور بی بی زه د مسلمانانو خلیفہ درې سيزونه را سره یو ټاټ دی ټاټ خو پیژنې کنه په خوا دا ساده کمبل وو خلکو په ځان ګرمولو او دا سی وختونه و چې چل به وکول اباز خلکو په دې مت هوې سې کړې وې دې د خوراک یو سبب جوړ کړل چې مت هې کوي بس غیزان تر نږدې کی او مخامخ با تری طریقې سره کوي او ای کپنی کو طریقو د چا مد هوشي ا د چا مد هکه اغبار کې څه خطر نشتا چه خلق وله فیصلی اوړی او دی د قرآن او سنت مقابله کی فیصلی کئی اوخ کی تواغو تفسیر در تطیر و امام مالک رحم الله وی هو کل ما یعبد من دون الله عز وجل وی هر غشه چه ما سوا د الله نه عبادت او بندگی کی دیت تواغوت وی اسنه مونږ فلار کې پرې نه ځي مونږ بستاسو خبره علمنو بعض مفسرین ذکر کړي وای زمونږ د ادو بوتان دی او جبت بل تواغوت دای ته بس سجده کوي وګوره سجده بوت ته د دای په شریعت کې مناروا او سجده موکا او مونږ په هدایت کې کوم مؤمنان وی تاسو په سملار یې نو دا دې د پاره ذکر کوي چې د دې امت په علماو کې دا سرا نشي چې د دنیا د لالچ په اعتبار او د چا سره د کینی او حسد په اعتبار ګناه ونکي او اسنا غبی دین او ته دیندار او نو یو دیندار او رستو نکی اې دې په لګورای په مخ نه لګي خو یې مال نوم را لوري کیا وای چې ترک نشم وای د سره د خپل روپې دو غم نه وای دا خالونه لګول حرام دي او د دې ازاله لازمه ده دا بل ریکه ها کتاله د تکلیف خطرې نو بیا به صحیح توبه او باسه دارنګ هغه زنانا چې د سر سره د دروغ ویخت پیوس کوي نو په دې لعنت دې چې دا سره لوی لوی ښکاری دارنګ کوم زنانا چې هغه روزي نه راي کوي دارنګ لعنت ویلې سود خوري او سود ور کوي څوک چې سودی معامله لیکي اپدې کې گواه دې نو پدم لعنت دې سوک جوړی سوک خرسای دارنګ په دا هغه چالانت دي چې د بل حدود دي د زمکه او د حدود مټاوي چې د بل زمکه رونی شي د باز خلکو عادت وی پولی ګولې وای یا وای نور از مکه اشاره پرته او پوله سکه پولی سره رمبه راغست ا پښتو کې یو متل له یو سړی پټی ته راغی نو بل پوله بالکل ختمه کړې و نو یو لتا غټو د پوله والے هغه له پاتې را یعنی دوی هغه له زړه رواب ختمه کړې دا ته چې پاتې را په خبرو رسېدې کنه هغه له دنیا پاتې را یو زړه رواب ختمه کړې دا ته پاتې را نور پردې پولی وال پدلانت دې او څوک چې د قوم لوط غونته کارونه کوي په دلانت ده چا چې اورون د لارې نه خطا کو باز خلک ټوکی کوي اړون دې د لارې نه خطا کو په دلانت ده چا چې او زناور ته په مخ دا ور کو په دلانت ده چا چې مسلمان ته ضرر رسول او د سره مکر فریب کو پدلانت ده او لعنت ده پاغه خضوع چې د قبرونو زیارتونو ته ځي او پاغه خلکو چې په قبرونو جمعاتونه جوړي دیوي په بلای اپاغه چا لعنت ده خزه لیدا سره شرارت خبرو کې چې خاون سره روانه کا او غلام ته دا سه خبره او کی چې مالک ته هغه سکوروان کو ور سره نو دا ګڼ سيزونه دي چې په دې لعنت راځي الله دې موږ د ټولو نو ساتي دام لعنت دې پلار کې او دسمات لکې دې ها وای ا پښتنو خو کار سره د خپل کور روزي او بس لار کې کې ناش ازمو جمعاتونو کې دا څه کار کړي لار کې ول ځای جوړ کړي وای زموږ د ملک یو کسر او یا رب راغلی نو ډېر عمر وګرځول د پښتنو خوونه وې ډېر خوښ شو خو یو پنو خو خیدونکو صفات خو درسو یو مزر زر کوي زموږ امامانو ته الله معافي وکړي نو دا یره چې بای اسیدا کزر سجدی پر سجدی ټول هم د بدوی کو برا کړی ا کرو کو کیا خوا دی خوا کې بده سجدی نه رسیدل وی یو مزر زر کوي بل ویلارو کې واړه مون کوي ا بیا ګوره علما طلبا تاسو چې دې تفریق کی یو خو پر دې فصل کې نقصان مکوي دې سره دینم بدنامي یو دا پر دې حق دی تاسو چې ته اړخله سړې سوش او د سمات کی لارو کې ګوره زنانه راځي دا ټول زموږ استاد سمین دې خوین دي نو دا نه چې بس لار یو اړخ لکینا چې خلک د لټول ګوري اړخ لا چرتا او د سماتی لځي نو څوک چې په اباده پلار کې کوي نو بدلانت ده یادا سی چې کوم ځای کې خلک کینی په جمی کې نورتا نو دې لاړو الفه ورتا اسوک القضاء حاجت یو یا په اوړي کې سوک سوري لکینی او تسو کې هل تور تسکه اواز غدور تکړه چې مسجد کې کیا وای د استنجا ځای جوړ کړي نو بس دې دې نشر تلاړو دیو جن کله کله نه ماشومان طالبانی او کله لوی پکې یو چپا چلے دا مسله را چې یو سره را پاسې دوه د سره نه مات کړي او د دې استنجا زې لذي نو مسله دا چې دا چې او د سره نه مات کړي نو استنجا کې دې ته د کار خیر وي دا په بدعاتو کې علما او شمیر دي څه کې شمیر دي اے نو وړو کې او د سره مات کړي نو لوی او استنجا کې استنجا څه د فارق کې نو دا چې خوب را پاسي دغه ځای لذي دی وړو بولو روان دی څه پوښوي په خبره باندې ځکه استنجا خو سره جمعات کې وی را پاسي دی نو سودا سکا اچې ته استنجا دی لذي نو کچري اسی به سه استنجا کې نو بدعت ته او یا سبل څه پسې دی ها بھائی بس دا ځای لن صحیح کړي وګوره دی بوی بیا راځي جمعات ته ملائکم تنګي مسلمانانم تنګي